الله ته وسیله ولټوي او جهاد وکړي د الله په لار کې کامیاب شي دا یو آیات کې تاسو له وړاندې کوي او یو د وسیلې په نامو باندې سورته بنی اسرائیل و په سماعات سره واړه حال بندا ته کې راغلي و په سم د سورته بنی اسرائیل ويخافون عذاب ان عذاب ربك كان معذورا دې دوه ځای کې د وسیلې په کې راغلي دي او نو قران کې نشته دی او تاسو به وایي ته نه مانی نو چې نه مانی وسیله نه مانی خدا قران به نه مانی چې قران چې وای الفصل الخامس فی بیان تعقیق کی معنی توسل ولفظ التوسل يحتاج الى التوضيح والتشريح فأقول بعون الله وتوفيقه اعلم أن التوسل والوسيلة لها معنيان لغوي وشرعي واللغوي بمعنى القرب د سړو تا ته حاجت دی معشوقې فها هنا بمان الحاجت یعنی للرجال فی قضاء شاوات لدی حاجت وحاجات الرجال الى النساء معروفه یو په معنا د قربت دویم په معنا د حاجت دریم په معنا د رغبت صاحب د قاموس وی مجدودین فیروز آبادی وصل الى الله تعالى توسيلا عمل عملا تقرب به اليه ابو طالب وي ولما رايت القوم العود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل اي القربات التي كانت بين بني هاشم وقريش متنبي والا وي اے عمل عملا تقرب به الیه وکاری کارزن کې بدن نزدیکی و تقرب دستحق سالورم جل صفحه سالور سوار دیار دا خلاص شو په لغت کې په معنا د قربت په معنا د رغبت په معنا د حاجت راغلی ده د وسیلې او څلورمه معنا هم راغلی ده ثم صلو الله علی الوسیله بیا د الله نه مال وسیله وغواړي وسیله څه ته وایي خپل رسول الله سلام بیان کوي فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله دغه مرتبه او دا منزله په جنت کې چې د ځای چاره مناسبه نه ده یو بنده له بندگانو د الله نه مناسب ده و ارجو ان اكون انا هو زه امید کوم چې هغه یو بنده زم فمن سأل لي الوسيله حلت له الشفاعه چا چې مال د وسیلې سوال د الله نه وغوښته زما شفاعت هغه ته روا دا د وسیلې لغوي معنی قربت او رغبت او حاجت او څلورم حدیث چې وایي نو هغه هغه منزله او درجه په منځ جنت کې چې کومه ده هغه ته ویل کېږي اوس شرعي وسیله څه ته وایي دا خو لغوي وه الله ذکر کړی د وسیله په دوو ځایانو کې یو دې دې کې د مایزه پنځه دېرشم آیات او بل بنی اسرائیل شپږ پنځوس کو پنځوس کو نو په آیت المائده کې تطلب من المؤمنین ان یبتغوا الی الله الوسیله ورغبهم الله فیها وامرهم بابتغاء الوسیله نو شیخ القرآن نور لدا نور الله مرکزه وس په دې شرعي وسیله باندې چې مائده کې راغلی ده په څه شي سره ما توسلو څه شي دی بالعمل بما يرضيه تفسیر تبری جلد شپږ صفحه 225 حافظ ابن کثیر د ابن عباس ابن معنا کوي هغه وی معنا د وسیله قربت ته او دای ذکر کړی د مجاهد ابي وائل حسن عبد الله بن کثیر سدی بن زید غیر واحد او د قتاده نه نقل کړی ده دا قول فيها اي تقرب اليه بطاعته وابتغوا الى الوسيله تقربوا اليه بطاعته الله ته ځان نږدې کوي په طاعت د الله ول عمل بما يرضي هغه عمل کوي چې الله ته خوشاله کی به ابن کثیر وی وهذا الذي قاله هؤلاء الائمه دا خبره چې دې امامانو کړې ده مجاهد ابو عائل حسن عبد الله بن کثیر سدی بن زید نور قتاده هاولا لا خلاف بین المفسرین فی اجماع تمام تفاسیر نقل کا دی اوس وی والوسیله یلتی یتوصل بها الى تحصیل المقصود وسیله هغه ته وایي چې مقصود ته به سړی رسېږي جلد دوا صفحه دوه پنځوس درې پنځوس او دارنګې مدارک ملا لیکلي دي دا ما تفسیر مدارک وقال الامام الجلیل العلامه ابو البرکات عبد الله بن احمد بن محمود النسبی وابتغوا الى الوسيله هي كل ما يتوسل به يتقرب خو مراد په دې ځای کې قربت نه دی ما توسل به دی مصدر مراد نه دی ما توسل به دی هغه شی چې سړی ته الله ته نږدې کیږي هغه ولټوي هغه څه چې دی ما توسل به الله من فعل الطاعات وترك السيئات کول د نیکیو پر خوذل د بردیو دا ما توسل وي وابتغوا الی الوسیلتا مانا طاعتونه وکړئ او ګناونه په جل داول صفحه 202 مدارک او دارنګي الشیخ الامام حافظ محمد ابن احمد ابن جزیر قلبی دا لری دی دا تعتن نه یل وسائل للعبد الى الرب فكونوا ايها المؤمنون بالزد من ذلك څنګه استوا نن دنیا کې خزال رضا تفسیر نبوی لار لی ولا کا حل کدا سی فكونوا ايها المؤمنون بالزد من ذلك مؤمنانو تاسو کمال جسارت یهودو ذکر چې هغه د الله د عبادت بندګۍ نه لري تاسو د دې په ضد شئ وکونو متقین یا الذین آمنوا اتقوا الله عن معاش الله متوسلین الی الله بطاعت الله بیا سوکر سرست وی ایرا ان مجامع تبلیغ معصوره فی نوعین دنیا کې چې څومره د الله د قوانو په انسانانو تکلیف راغلی دی مکلف شوی دی دا دو قسم دی لا ثالث لهما لا دی ولا کدا خبر وکا تمر یقینی لگا امام راضی کی کلی دی درې مې نشته دی یو احد ما ترک المنهیات و الیه الاشاره بقول تعالی اتقوا الله اتقوا الله سره ترک المنهیات راځي وثانیهما دویم فعل المامورات ویل اشاره لقول تعالی وقت ویل وسیله را لنډه کړه را خاصه کړه یا مومنانو د الله نه ویری دی ګناه پرې دی او ول په الله ته وسیله یعنی روا کارونه ورته مامورات ورته بیا د دې صفې نه وروسته ویل وسیله فعیله من وصل الیه ذات قرب ونقل جواهر د تفسیر قران نه هغه وی یا الذین آمنوا تقوا الله اے ما ته توسلو نبی لا ثوابه وذلفا منه چې تاسو د الله ثواب او نزدېکت لټوي من فعل الطاعات و ترک المعاصی من وصل الى قضاء اذا تقرب دریم جلد صفحه 108 وقال نظام الدين الحسن ابن محمد الحسين القرمي نسابوري وسوات دیش کې مړ دی دا غد تفسیرون دی غرائب القرآن و رغائب الفرقان دیوی سمینو سبحانه لما فحین دا امام راضی خبره کوي په خپل او سر غزیا کوي لما بین کمال جسارت اليهود علی المعاصی زړورتوب د یهودو بیان کا الله په معصوم باندې وغایت بوج من الوسائل الى الله تعالی وآل الكلام الى ما آل راغ خبر دیتا نو عاد الى اصحاب المؤمنین المؤمنان تعالی کا کوئی ليكون بزد منهم چې يهودنا په ضد شي د دوی افتخار د یهودو په د پلارانو په اعمالو فقیل للمؤمنین مؤمنانو ته ویل شو لتكن مفاخرتكم باعمالكم لا باصلابكم کما ساجي بڑی کمال کیږي عمره لویا خبره وکړه تاسو مفاخرت دې تاسو عمل باندې لا باصلابكم لا نکم دیوار روان کړو جنډي دولړ یولړ وی کړه وتوسل الیه بوسیله اذا تقرب الیه بعمل او دې به وګتلې یو دا خبره کړې ده وقال قاضي القضاة اداغي جل شپږم صفا نهات وقال قاضي القضاة امام ابو سعود محمد ابن محمد امادي نا سوره په استعمال دي دته د تفسیر نوم دی ابو سعید ارشاد الاقل السلیم الى مزایا القران الکریم وابتغوا اطلبوا لانفسكم اليه الى ثوابه وظلفا الوسيله هي خيلكم بمانا ما يتوصلوا ذکر دو وسیلی مراد ما يتوصلوا ويتقرب الى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي دا موجود دي درې صفات دي وقال الامام شيخ الخطيب شربيني تفسیر کی وای سراج منی وتویل الوسیله يطلب ما تتوصل النبي الى ثواب وزرفان منه من فعل الطاعات وترك المعاصي من وصل الى قضا اذا تقرب اليه واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن وزير عن قتاده وابتغوا الى الوسيله اي تقربوا الى الله بالطاعه والعمل بما يرضيه جلد دا صفحه دسواته وقال الامام الزمخشري كشعب کے الوسيله كل ما يتوسل به اي يتقرب من قرابه او ثنيه او غير ذلك لکه مدارک چې وای مدارک د دنه نقل کړو فست عیرت لما توسل به الى الله تعالی من فعل الطاعات وترك المعاصي جلد اول صفحه 314 اسیر الدین ابو عبد الله محمد ابن یوسف ابن علی ابن یوسف ابن حیان اندوسی بحر محیط چې چا لیکلی غرناتی شیخ ابو حیان شپږ سوه څلور پنځوس کې قاهره کې مړ دی د هغه د کتاب نوم دی باری محیط وسیله واصله ما تقرب منه یقال وسیله وسوسه واستعیرت الوسیله لما يتقرب به الى الله من فعل الطاعات جلد 333 وقال الامام ناصر سیدیا محی السنه علاء الدین علی بن محمد ابن ابراهیم بغدادی خازن مولا هغه دا خبره کړې ده احمد مصطفی مراغیم دا خبره کړې ده دا ټول علماء کړې ده وقال محمد ابن علي ابن محمد الشوکاني په تل قدیر کې هغه هم دا خبره کړې ده وقد اخرج عبد بن حماد بن جرير بن منذر بن عياض وابدأ الى الوسيله قال الوسيله القربى واخرج الحاكم وساوى عن الهدى فمثله واخرج عبد بن حماد بن جرير بن منذر قتاده وابتغ الی الوسیله تقرب الی الله بالطاعت والعمل بما یرضی جلد 208 شاید محمود علیسی بغدادي رولمانی مولا هغه په جوګو سلام کړي له راشان هو ګداوسه اعتراضونه دي دي هغه به جوابونه کړی دي دارنګي استاد امام شیخ محمد عبدو منار کی لیکلی دي هغه دا خبره کړې ده دا ټول علماء ما ورته لږ وویل دا خلاص شو اوس هغه بل آیات چې دې شرح کوي هغه هم دا شرح درازي چې دا بل تفصیل کې وګورو چې دا مفسرین ټول صورت بنی اسرائیل کې نو العمل فعل طاعت او ترک سیئات دا وسیله نه مني تو خدای ته مني دا دومره کتابونه په تاړو د ما خو مش نمونه خروار وساو دا خداغه کتابخانه او دا فکرانه خپل کړ ډېر شعر نه هي زیات دا پکې نشته چې بابا الله تعالی راغله مطالعه تشوار سره عجیب خبره کوي یو بل ترجمه او تفسیر واورې د دې خوار بنده له لند خبره به تکو الله پاک دې فرمان صادر کړی دی یا ایو الذین آمنو اے مومنان تاسو یې اتقوا الله یو وابتغوا الیه الوسیله دعا وجاهدوا فی سبیل تری نو نتیجه سره لعلکم تفلحون خوځې دې کوي درې مجاهدو فی سبیل الله جهاد وکړه د الله په لار دم پیژن جهاد ته ته ډېر ډوډۍ وکړه د غره ته وکړه د لاونو غوڅې کا کولبه وکړه څنګه جای کا هم نه پیژن تاسو تاسو خیر دی دا قرآن سنت خو دې کې دی دا به کولی نو درې وخت او لیل وسیله د ځان نه پیژن دا به چې قرآن سنت کو دي ځنی کوي دا به کو دي وسیله دې د چې بابا له لار شه تاسو له لار شه هغه له لار شه دا معنا ده ګور قرآن کریم صاحب خبر او کړه یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله کمال سعادت د انسان دا په تقوا دی او عمل صالح باندې دی او په بیان باندې دی ویریږئ د الله نه او نیک عمل وکړه وابتغوا الیه الوسیله او بیا د دې بیان وکړه او توپک رواخه وجاهدوا فی لعلکم تفلحون لنډه خبره وه هسې د لوت نشي سم خبره وه کلکه خبره وه او وارخطاوې پکې ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم ما تقبل منه کافر که چرته څه چې ظلم کوي دی او د دې غوندې نور فدیه کې او که عذاب نه خلاص الله ما تقبل منه پس خاک پسې مړې او ایمان اخلي نه صحیح ده ما تقبل منه زمونږ د مليانو پس خاک باندې جګړه پس خاک سره جګړه کوي په ایمان سره جګړه وکړه په شرک او په کفر کې اخته دی ولا شینک ته لیکه باندې خفو مې هوا سنت ته لیکه توحید سنت توحید سشته نه دی په سنت او جنگ جوړای ته راځي راځي دا سنت طریقه خو بدا په کار کې تا ویلې راځه مړي خو نه کېږي پخوا به دا ملیان هوښیار وو اوس امیان هوښیار دي والا ملیان یې په جنګ باندې اچوي تا ته به پته یې که نه زمونږ ملا قسم په خدای چې پری دي وواله پری دي وواله چې داسې که ابلوا لکۍ په کونه نه نیستې وه هغوی وویل دا چرګ دی بل ویل دا سپی دی هغه وویل ولا یې سوټي کې ویستې یعنې دا ویلي سزا د ظالم وسارق وسارقه تفقه ایدیهما د غرق لاګر کې لاسونه اوس کوي جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم چې القرآن څخه بزیدې کې خبره کوله ویل غلا او غلاګر کې چې سرقو کې او سړې د چا پر دې مال په غلا باندې واغلی په غلا نو او دې ته گواهان تیر شي نو لاس له چغوتای او که سړی پر دې مال کار واخلي داغه څه سزا ده داغه حکم بچي دا هما ته بیان کوي کنه موږ په ټول غوي شو هغه به وې څه به ته بیان کما داغه لا سره خپل کوي اجي بس یو وکړه د ټول دنیا هر شي ته پام